دا وعده ذکر کوي کوم وعده او عهد چې الله جل جلاله د يهودنا اخیستل د يهودو سواده او عهد الله سره نو خدای پاک چرته د يهودو سره دا وعده نه وکړي چې لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا بلکې الله جل جلاله وایي ما د دون وعده اخیستلی او مضبوط وعده می اخیستلی او دغه وعده چې کوم الله جل جلاله د يهودو نه اخیستلې دي دا څه د يهودو تر دین پورې خاصم نه وي بلکې دا وعده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت هم د وعده الله ونا وقضى ربك الا تعبد الا الله الا اياه وبالوالدين احسانا الله جل جلاله فرمایي اوس کریات ته پیغمبر اسلام اذ هغه وخت اخذنا چې موږ نسلی و اخیستلی مو میثاقه مضبوطه وعده پخته محکم وعده بنی اسرائیل د بنی اسرائیل نه په تورات د څه وعده لا تعبدون الا الله چې دوی به عبادت نه کوي سوا الله یو دا اول اوله حصہ دا وعده دی الله جل جلاله عبادت او بل والدین احسان او د مور استاد سره نیکی کول دا دومره حصہ دا وعده او ذل قربا او احسان کول دا رشتہ دارانو سره دا درېمه حصہ د وعده ولیتاما یتیمان سره نیکی کول والمساکن فقیران او غریبانو سره نیکی کول وقول للناس حسنا او بل وعده دا او چې تاسو خلکو له خه خبر کوي قول للناس حسنا واقيموا الصلاه تاسو او دروي منزونه وهاتوا الزکات زکاتونه ورکړي دا وعده الله جل جلاله د يهود نه واخیستله خو لیکن يهود بیا دا وعده پرې خوده د توحید په ځای باندې شرک ورک هغه ال عزیر ابن الله عزیر علیہ السلام دا د الله بچی څنګه الله کارساز وکیل ده دا شانته حضرت عزیر اسلام کارساز وکیل ده کنه او دا شانته د مور خپل سره د لیکي په ځای باندې لکه بچی شروع کړ د خپلوانو د یتیمانو مساکین سره هیڅ قسم احسان نه ده کړی د خې خبرې په ځای به خلکو له بده خبره کول مونږ او زکات هم پرې خودل الله جل جلاله فرمای لا تعبدون الا الله نو اول خبره دا اول هیڅ دا وعده دا لا تعبدون تاسو به عبادت نه کوئ تاسو به عبادت نه کوئ الا الله سوا دی الله سوا د الله نه بدبل چا عبادت نه کوي اصل کې دا تهذیب اخلاق چې ورته وایي خو اخلاق شریعت کې تهذیب اخلاق څه معنی خو اخلاق د دې دوه هیڅ یو حصہ حق الله ده د الله ولا حقوق بل حصہ حق العبد د بندگان ولا حقوق اجتماعي حقوق الله وي زما حق تاسو دا لا تعبدون الا الله تاسو د الله نه سوا د بل عبادت نه کوي نو ګوره یو عبادت ته یو د الله معرفت ته د الله د عبادت کول نمخ کې د الله معرفت په زندل پکار چې الله او په ځره الله څنګه ذات دی الله جل جلاله صفات دي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا الله دا كامل جامع صفات دا او پیغام ان شاء الله قادر مطلق دا څه چوغواړي الله بکي ټول دنیا له الله مخالفت کی مخالفت څه کار نه ورکړي کله یو کار لپاره الله اراده وکړي چې دا کوم فورا ته بیا دی الله الله نشي بندونه الله قادر مطلق الله جل جلاله علم محیط هیڅ یو سیز هغه دی الله د علم نه بهر نه هیڅ یو سیز هغه تاسو نه پسونه کوم کومې خبرې دي په دا ټول دی الله په علم کې دې عجیز سم مبارک ګیره سپینه ده په دې وختانو باندې الله خبره چې په دې ګیره کې څو څو وختان دي سپین څو پکې تور ځکه چې الله جل جلاله د ټول مخلوقات خالق ده نو چې خالق نو مخلوق مو خود پیژني په دنیا کې چې څومره سيزونه دي دا ټول د الله د علم لاندې نو دا عقیده بس اتی چې د الله علم محیط ده او دا به عقیده چې الله قادر مطلق ته ان الله على كل شيء قدير لو يا خبر ده چې دا به عقیده چې الله واجب الوجود ده څه ده واجب واجب الوجود دا معنی چې دا موجودیدل دا د الله د ذات تقاضا ده د الله ذات څه ده چې وجود په خپل ده پکې او موږ تاسو وجود الله رضا راکړ کې دی الله نه خو خو موږ تاسو بولو چې دی الله اراده را نه موږ تاسو موجود یو نو دا دی الله معرفت چراشي چې الله جل جلاله سره کو پیژني نبیا توحید راشي اصل د ټول عبادت توحید ده د ټول عبادت اصل توحید ده بلکې د ټول عبادت اصل سي عقیده ده عقیده درست کول عقیده صحیح کول یو سره ټول ورځ لګیا د منځونه کې عبادت کوي ذکر کوي او تلاوتونه کوي خو چې عقیده خراب وي عقیده کې ګډوډي دا عبادت دې الله نسبت نه قبول ځکه د ټول عبادت افعال هغه موقوفن علیه شرط اصلاح د عقیده نه الله وی لا تعبدون الا الله جالا نه سوا د ول عبادت مکه غیر الله عبادت مکه الله سره په عبادت کې غیر الله سوا د الله نه څوک شریک مګر حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یمن تواستول په حیثیت گورنر چې دا به یمن گورنر نو ته نصيحت کوي چې معاذ عرف الله ته خلکو ته خدای وروپی سره کله چې خلک خدای او پیژني اذا عرف الله چې خلک خدای او پیژني او د خدای رسول او پیژني او رسته د هغه نه ورته د مانزو د زکات نور احکام وکړي د حدیث ته مطلب دا ده چې د الله معرفت او د پیغمبر مصطفی معرفت تر ټولو عبادت لپاره موقوف علیه ده الله دې زمونږ عقاید درست کړي الله دې موږ صحیح عقاید را نصیب وفرمایي کوم عقاید چې حق عقاید دي او هغه الله ته فشل لا تعبدون الا الله او دا حکم دی امت هم ده خلی يهود لنه ده عقیده ډیر اهم چیز ده عقیده ډیر اهم چیز ده دا رمضان د ټول اعمال او عبادت په عقیده باندې لا تعبدون الا الله او دوم تعذيب الاخلاق وبالوالدين احسانا سبحان الله د مور او پلار سره نیکی کول په حقوق العبادت فعل فعل حق د والدینو ذکر وجه سره وجه دا ده لکه څنګه حقيقي تربيت حقيقي رب مربي هغه الله جل جلاله ده ولیکن د دنیا په ظاهري صورت کې مور او پلارم د اولاد تربيت کوي کړي فکر مور او پلار د اولاد تربيت کوي تعلیم ور باندې کوي ادب ورلخي او بل دا چې الله جل جلاله زمونږ رب ده په موږ باندې څه احسان شته د خدای څه بدله موږ نه غواړي عوض بس خدای په کوی د ما د نعمتونو بدله عوض دا ما بندگی وکړي او دا غي بندگی فائدہ ما ته نه تاسو به په جنت ته درکو اخرت کوم برابر شي او مور خپل هم د بچی ډیر په اخلاص محبت شوق سره کوم ده هغه تربیه کوي احسانات پر سره کوي عوض غواړي مور خپل عوض غواړي چې د بچی ته د اړتیا مال خطر بیت کړي احسان سره کوي څه وځه نه غواړي نو د خدای پاک د احسانات او د مور پلار احسانات من کې مل ته جل ته مناسبت ته ځکه د الله تعالی د عبادت نو رسته او بل والدین احسان او قربات ذکر حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دا مور خپل حقوق له وینن بیانو دا ملګری دا نوجوانانو باندې خبر دي او بیا د نور خلکو تم بیان نن سبا له بیماری دار چې اولاد مور سره اطاعت نه کوي نو حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل اي الاعمال افضل کوم عمل په اعمالو کې کوم د ډیر به اثر ده پیغمبر علی السلام متویل الصلاه لوقتها وخپل ټایم باندې مونږ کول دا ټول اعمال افضل ترين عمل ده او د المنځ حیثیت تاسو می غالبا مخکې ویلو چې دا څه شي دا لکه د سر په بدن کې چې سر د نه بدن د کار نه ورکي چې مونږ نه کوشش چې نور دیني مزه الله تعالی بیا صحابي پښتنه ونه کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا کوم ډیر عمل افضل ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته جواب کبیر الوالدین مور خپل سره نیکیو احسان کول بیا سوال ونه کوي اي العمل افضل يا رسول الله بيحكم عمل دير بهترين نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل الجهاد فی سبیل الله دی الله په لار کې د اسلام د دښمنانو سره جهاد کول قتال کول دا بهترین عمل دی دا خو مور خپل فضایل سول دا دا حقوق سول اوس مور خپل کې کوم یو بیا مقدم دی دا یو سړی مورم ژوند دی پلار هم ژوند دی نو کوم یو حق مقدم یو صحابي د رسول الله مبارک نه سوال کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما مور پلار ژوند دي نو ما باندې ډیر حق د چا دی نبی صلی الله علیه وسلم امک بیا صحابي سوال وکړ چې یا رسول الله مبارک ما مور او پلار زنی د کوم یو ډیر خدمت کو نبی له سلام ورته امک دریم ځل بیا ورته ویل امک تلرم ځل چې سوال وکړ مې نبی له سلام ورته اباک پلار نو مور په پلار مقدمه ده په خدمت مخکې دی ځکه مور ډیر تکلیف اولاد سره برداشت کوي نه همیشتي هغه چې کوم د پخې ټکر دی پلار مور ته وبره لراک مور مور له وبره لراک نه وچاله په له وبر کې مور له په له وګورې څه څه دی یو د مور او پلار خدمت کول دي او یو د مور او پلار ادب او احترام ده دا خدمت بیل شي او احترام او ادب عزت اکرام دا بیر شي نو علما لیکي چې په خدمت کې مور په پلار مقدم کما اوس خبره ته وکړه مور دې هم ستړي ده ګډا هم ستړي سپینګي او زوړ چا په کولو ته ضرورت نو کوم یو چا په کې مور پیله به مور چا په کې ایشو بعد کې به بابا چا فکر ته اوس کې ته چا فکر زمون البته احترام او ادب چره هغه کې به پلار مقدم ده ځکه پلار قابل احترام ده احترام د پلار ده مخکې ده په مور باندې مثال په تور یو سړی هغه گاډی دی په سفر باندې پلان هم بوزي مور هم بوزي او زما خیسیت کې څو کې نه فرنس ویټ پلار به کې نه کې بازي کې نه پلار به کې نه ځکه هي احترام وکړ او شاله کې نه سمجھ کې رااله خبره کړه نو دا مور هغه ادب دا مقدم دا هغه په خدمت دا په دې پلار باندې البته دا پلار احترام بیا مخ کې ده کله چې عام والدین ضرورت وي ضرورتمن وي دا هو ضرورت پوره کول هغه فرض دی په بچی باندې کمالی ضرورت وي او که جانی ضرورت وي خدمت وي د سړی به معلم په مور پلان لګي کله مال ضرورت وي او جسمانی خدمت به هم کوي سمجھ کې رااله خبره کړه اوس یو سره د هغه مور او پلار نشته اوس د مور او پلار حق داله چې هغه پسې صدقات وکړي خیراتونه پسې وکړي او د استغفار دعاګانې ورلوي چې دې دوه رکعات نه پلو کې هغه ثواب بشوي ساري ثواب ده پاره ځان علما فرمایي دا هم په حقیقت کې د مور خپل هغه خدمت پر کول دي الله به له ثواب درکړي ٹھیک ده حتی فقها او لیکلي دي علما چې د مور خپل کوم دوستان وي رشتہ داران وي په ژوند کې داغو ادب او احترام کول ها داغو خدمت کول دا در حقیقت دشته لکه د مور او پلار خدمت چې وکړي څومره د مور او پلار په خدمت تعالی الله اجر او ثواب درکړي دا غیر دوستانو دا غیر محبوبانو په هغه وجه خدمت باندې هم الله جل وعلا تعالی تور ثواب او اجر درکړي ٹھیک ده حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه یو ځلی په دا خرنه کده په دې باندې شروع نو صحابه کرام هم ورته روان دی یو بدو یو ولید دا کوچی چې والله وای بدو څه څه یو ولید بد ورته دا بد دا یو لیدل چې دا یو لیدل هغه د خر نه کوشو خرې ولا ورک او په سره امامه پګړې و حضرت عبد الله بن عمر هغه ولا ورک نو صحابه کرام ورته چې تا د دې بندو ډیر اوچت احترام وکړ د تعالی د احترام مقصد دا و چې د خوشاله کولو او دا خو بده خلک دي په ډیر کم سیز باندې خوشحالي پړیر کم شیز باندې خوشحالي کې تا خو بهترین خپل قیمتي سورلی ولا ورکړ او د سر عمامه دی ولا ورکړ پګړې دی ولا ورکړ حضرت عبد الله بن عمر ورته وایي اذا زمان والد صاحب حضرت سید عمر فاروق رضی الله عنه دوست ملګری او ما له پیغمبر اسلام نه اوریدلې دي د والدینو دوستانو سره د هغه د ملګرو سره رفیقانو سره احسان کول داغو ادب او احترام کول دا د مور خپل په ادب او په احترام کې داخل دي دی او جنمات خدای ثواب راکړي سمجھ کړه خبره کړل نو د مور خپل دی هغه احترام او ادب پکار زمونږ استادانو فرمایل مور خپل دعاګانو مفت خزانه مور او پلار د دعاګانو مفته خزانه که مور او پلار هر قسمه خو د اولاد په باب د هغې دعا مستجاب وي هغه قبلي کې خامخا ضرور قبلي خو د دې په ځای باندې د والدینو فرض جوړیږي چې بچیانو له بد دعا کوي نو ته د خیر دعا دی ولکې بد دعا دی نه ولکې کته د بچی نه څنګه نو بد دعا نه ولکې ځکه خدای چې ستاسو په دعا قبلې خو خد غادي قبلې او به ستاسو دعا د هغه په باب مستجاب راکړ تا خو سره احسان کړی نو فلهذا ته چې ولا دعا کې نو الله ستاسو دعا له هغه باب قبلې حضرت متشفی صاحب رحمه الله معرفت القرآن کې لیکلي دي چې دا لوی هتیار د اولاد اصلاح لپاره د اولاد د اصلاح لپاره د والدینو دعا لوی عظیم الشان هتیار ده ولیکن بیا هتیار نه څوک هم کار نه بس په خلې دا څه خلې د ګاډي لاندې سره خلې د ګاډي ټیر لا برابر کړ وای کنه وای چې بیا برابر شي بیا سکی بیا جال نه نه د سوای خدای له ګاډي تیر نه مکه برابر خدای له قرآن پاک ترجمه لکې نه خدای له لیک عمل دل درک بهر تقدیر البته د دې والدینو د خدمت او د احترام او د خبرې منلو هم څه حدود شریعت متعین کړی دا خبره هم لغونه ضروري ده ٹھیک ده الله جل فرمای قران عظیم شان کې وان جاهداک ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه که چې د مور خپل کوشش دا کول تا ما سره په دې عقیده باندې مبتلا چې شرک ولا عقیده ګور ګور خبره فلسفه ته هم خبره ونه مني فضائل خو ته ډېر کتلی قران او سنت کې ولهدا هر خبره به نه مني ها حقوق الله چې کوم دي الله حقوق دي فرائض دي هغه کې خبره نه مني وصائبهما في الدنيا معروفه البته مور افاده کوم مسلمان کې کافری په احسان او خاص سلوک ورسره کوي اوس واوري تفصیل واوري که تاسو مور او پلار وای چې فرض مکوا جمعه ته مزه فرض مز مکوا یا تا باندې حج فرض دی مثال ستو زکات در باندې فرض ده نو تاسو مور او پلار نه زکات بنور کې ما دې مولیا نو ورته چې انت او مال کلیابی کدار ستاد جماعت ته خو مالي وای کنه وای ما خپل ډیر کسان نه ورته ها وی هاجی لا بنت ځکه دا پیسې چې ته ګټې دا ما مال ته ما مال مانه ولا چې غریب په خپل کټلی هغه خپل مال قسم په خدای نو د مور خپل خبرو چې کله حج در باندې فرض نه بمني دا شرط زکات در باندې فرض لار ته بچي زکات ورنه کې انت او مالو کله ابي کما مليان نو لري پر ځای انت او مالو کله ابي کما با په وخت چې کله تو وګي او زه په لري سفر ته نه ما پیسې پرتی بیا غلونه را لمړی کړه خیر اگر کله کې اخلاص وکړو یا دې رسول کې سنت موکده موږ امام ابو حنیفه مسلک دا واجب دا واجب ده اوس وته ته نه کې پلان ته چې نه نه بکې هغه په خپل کې نه نه واجبات کې فلا وان جاهداك ان تشرك بي چې تاش ما سره هغه شریک ته راولو کې کوشش ته دی کی رده پکې نه به عقیده د مور پلار مني چې کله غلط عقیده تعلیم در درکې او نه پرایز ځکه د عقیده نتیجه هغه عبادت کوی دي عبادت کې به خبره نه وي سنت مؤکد جمع سنت مؤکد پلار توای مور توای بچی نه بچی خیر دا یو څو ځلې د سنت له ولې ټال وکړه څوک ټال وکړه خو لیکن که بیا خامخا د همیشه نه حکم کولو خبره نه ولې به سنت مؤکد ادا کړي البته نوافل دي نوافل کې علما او فقها لیکلي دي کومور پلار دې د نفل کولو نه منع کوي بیا به نفل نه کوي بیا به د مور پلار خدمت کوي مثال په تور تا ته مور پلار وای چې بچی ته جمعه ته نفلونه ته ځي زه خو یوازې په کور کې یریږم ډاریږم په لحاظ مزه جمعه ته نفلونه نو ته به داسې نه کې چې جمعه ته نفلونه را روان نه ستا دین اوس هغه د چانت نه مور پلار خدمت وکړه نفل هغه مور پلار خدمت وکړه چې کوم افضل تا ته مور پلار وایي چې شرک کې خو دې نه مبتلا کوي خو لیکن بعد دې سيزونې چې هغه په شریعت کې اصل نه وي لکه علما هغه د بدعت وایي څه به هغه خبره نه مني مثال ته تاسو مور په لوري قبر له سجده وکړه هرې له ولي ولاد سجده دې الله نه سوا چا تم جایز نه هیڅ چا ته نه حرام ده نه جایز څوک دا وایي چې سجده په تور عبادت یو چا د کوي قبر د فرض سجده کې د عبادت په تور باندې دا عبادت ده نو دا سړی کافر شول ټول علما دي ځکه هغه عبادت ولا سجده چې الله نه سوا بل چاته نه کوي او که یو سجده څوک د تعظیم کوي چې دا معظم سره هغه د اولی اولاد ابو ذر د پیغمبر د مثال په تور دا هغه قبل سجده وکړه علما نه کړه حرام حرام حرام سخت حرام د بدترین حرام عبادت مقصد خو دې نه سره مقصد تعظیم ځکه سجده سوا دی الله نه بل چا جایز ده نو بهر تقدیر د والدینو هغه د خدمت او د احترام حدود هغه شریعت معلوم کړی دی الله دې عمل توفیق راکړي نو خبر به ان شاء الله سبا کو صلی الله علیه وسلم